باب قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون استاد صاحب د سوره بقره تفسیر کوي په دې کې نن دا آیتونه رالل دومره لوی تلاوت کوي خو تفسیر د یو ټکي کوي دونه لوی آیات ذکر کوم ما به تفسیر د لږ ځای کوي الله قرآن مجید کې په بنی اسرائیل باندې خپل نعمتونه ذکر کوي وی بنی اسرائیلو ستاسو په نیکونو باندې او په پلارانو باندې ما دا احسانات وکړو چې د تیه په میدان کې نو د سور انتظام نو نو ما ولا د غرا وسته ریاض دا تک سپینه ریاض و دا بل دوی د پاسه ګرځیدا د خوراک انتظام نو نو ما ولا من او سلوار او لګل او بل ځای کې به راشي د سکلو انتظام نو نو موسی علیه السلام ته مې وویل چې دا کاڼی په امسه ووه چې ویې وهه د هغې نه به دولس چینې روانې شوې نو وایي وظللنا او موږ سورې کو علیکم په تاسو باندې الغمام ارویز په تیه میدان کې به مې ارویز راوسته او په تاسو باندې مې سورې کو یو وانزلنا علیکم المن او مونږ راولېږه په تاسو باندې من دی به د دې تفسیر وکړي وسلوا او رو می لیگه پتا سو باندې سلوا سلوا منا کوي مړزان دی به بل شان معنی وکړي سلوا مړزان په مرغو کې خلک وایي بهترینه غوښه هغه د مړز ده او من تورنجبین دا دا ونی نه دی دا چړ چوکی د دې چړ په شان په لکه د پالودې په شکل به د شپې دا شعر اوریدلو او دیونو پورې ونختیو او خیسته خوک دا به دی دغه وي تورنجبین نو راولیږ موږ ستاسو د پاره د خوراک د پاره من تورنجبین او مړزان مړزان به ژوندي ګرځېدل دا رمې رمې ما ووی کلو من طیبات ما خورې تاسو د مزیدارو هغې نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو له خو خیال کوي خوراکونه چې وکړي که نه کله نه کله بیا سړی مستیږي نو مستی به نه کوي بدعملي به نه کوي بغاوت به نه کوي هغه دوی بغاوت شروع کړ چې بغاوت شروع کړ الله بیا هر څه بند کړو وایي زور یې چاله وما ظلمونا او هغوی ظلم نو کړی په منګه دا بار بار د تداویم دی ته به ګور ډیر خیال کوي ځنه خلک وي و ما ظلمونا من ظلم نو کړي دا غلط دی هغه دی ظلمنا دا ظلمو بیل ټکی دی نه بیل ټکی دی و ما ظلمو ظلما ظلما ظلمو دا د جمع صيغه ده و ما ظلمو او هغوی ظلم نو کړي نه په موږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن هغوی د خپل ځانونو سره ظلم وکړ چې هر څه به بند شو وقال مجاهد امام مجاهد وی من دا من ستا وی سمغتون دا چیړو چیړو دا ونې چیړ نه کوي تاسو وایې که نه د پلوسی چیړو د کیکر چیړو دا مطلب دا دی دا شو چې دا من د سیسیزو چې خوږ به او چې خلک به سار را پاسې دل د ونو پورې به داسې نښتې و لکه د چیړ په شان وسلوا او سلوا ستا وی اتویر مرغی امام مجاهد د دې معنی کوي مطلق مرغی خدای دې که چر سي خو عام استادان د دې معنی کوي مطلق مرغی نه مړزان حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سعيد بن زيد عشره مبشره کې دی د حضرت عثمان عمر سے دغه کې دی کورنۍ کې دی سعيد ابن زيد قال غوي قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دې ته تاسو څه وایي موږ ته خریړې وایو تاسو څه وایي پیژنې خریړې ښه دې په شکال کې کیږي په دې غنو کې او دې دغه کې کی پیژنې نه پیژنې دی نه پیژنې دی دی بیا په خپل ژبه پوي کینو ا مرخیړی دی پوي کې ما مو پوي وې کنه ها په شکال کې په دې غنو کې د دغه کې کیږي تک سپینی او ډیر خیسته ډیر لکه من به ډېرې فایدې پکې وي مفت به ملاوېده دقسې خریړي کې بې اندازې فایدې چې دا حکیمان وګورئ بې اندازې فایدې پکې ښیي خو مفت ملاویږي نو المنو خریړې چې دی من المن دا د من نه دی یعنی پشان دا تورنجبین دی ا مفت ملاویږي دا مفت ملاویږي و ماؤها او اوبه د خریړي شفاء دا دوایی ده للعین د سترګې لپاره چې د سترګو کومه بیماری وي د اوبه تیزي یا مثلا نظر کم وي یا د سترګو د باڼه کم دغه وي کمی او دا پکې رانجکه کنه نو د دې دغه د شفای و ماؤها اوبه د هغې شفاء دا دوایی ده للعین د سترګې دپاره دلته حدیث کې خو مطلق رالل حکیمان پکې لږ تفصیل کوي وی دا خریډې راواله یو د خریډي پاس چترې وي دا چترې ته لری کې دا کومه ډانډه چې دا ډانډه دونی دا په منځ دوه ځایه کې داسې ویشله وي دا سر مه دغه کوي خالی په منځ دوه پړاقه کې دا سر به نښتي دا بیا داسې کې یو ځای کې اول وشله وي داسې کې بیا داسې کې داسې کمزوري غوندې سکارني کمزوري چې ډېر زوري ني په دې کې دی چې په دې کې د دې به ګرموالي وکړي چې ګرموالي وکړي نو سلۍ راوالی دا تاسو خو په منځ دوه کړی دی که نه بیا هم یو ځای کړی دی دې چودي کې کېږدی دا سلۍ چې کیم خو نو دا به لږ لونوالي وکړي نو دا سترګو کې دغه کې نو د دې دوې نه مه تېرېږي که نظر کمی نظر ښه کېږي ورسره که باڼه نه وي باڼه کېږي او که سترګو نورې بیمارۍ وي دا ورسره علاج کېږي وقولوا حطوة نغفر لكم خطواياكم وسنزيد المحسنين وإذا بل رايات رایات کې قلنا جوي منغا ادخلوا هذه القريه قريه اي بني اسرائيل تاسو ننوزي دي كليتا دې کلی ته د دې کلی نه ځنې خلک وایي فلسطین ته مراد دی دا نن چې د فلسطین وایي څوک وایي اریحا ته مراد دی یو شی دی فلسطین او اریحا یو شی دی نو منګه اووی ننوزه دی کلی تا او چې ننوته فکلو منها خورې د دې کلی نه حیث شئتم چې چرته هم خوښئ که دغه ځای با خورې او که هغه با خورې او که هغه پټې خورې خورې د دې نه چې چرته هم خوښه وشي او دا خو په ځای کې عاموالی شو او رغدن پراخه دا نه چې په خوراک مقدار کې پابندي چې یو دانه به خورې دوه به نه خورې رغدن پراخه دې کلي ته ننوځې خو په اسلامي طریقه ودخلو الباب او ننوځې په دروازه د ښار سجدن په داسې حال کې چې تاسو عاجزي کوونکي یې سوال زمونږ دا دی چې حتتون ګناه زمونږ لرې کې نو چې په عجزه نه نوځې او دغه باندې په خلی باندې دا ټکی وایې دا ولی نغفر لکم چې موږ بخنو کو تاسو ته خطا یا کوم د ګناهونو تاسو یوازې ګناهونه معاف کول نه وسنزيد المحسنین او زر دې چې موږ به زیات اجر ورکو نیکانو ته وی رغدن معنا کوي رغدن واسع کثیر پراخه ډیر قیل لبنی اسرائیل اویل شو بنی اسرائیل ته چې ادخل الباب ننوځه په دروازه د خار باندې سجدن په داسې حال کې چې عجزي کوونکی وقولو او اوایه چې حتتنا سوال زمونږ څه دی حتتن چې ګناه زمونږ لرې کې دا به هم پخوا د تکبر نښه اوس دا نه ده پخوا به داسې وو چې تکبر به یې کو لوی به یې کوله نو په کوناټو به کښېدل لکه دا ماشوم نه کښېږي داسې اوس چې خلک پښتنو په ځینې علاقو کې بل شان طریقه ده چې دوی لوی کوي او خپل فخر په نورو ښکاره کوي سولکه اړی دا دغه سولکه باړی او روان بی داسې دا د تکبر او د لوی نه خره هغه وخت کې به داسې او د تکبر او د نغه به داسې او چې د ماشوم لکه په کوناټو کې خېږي داسې به د کېدل یزحفونه چې هغوی به کښېدل علا استاههم په خپل کناټو باندې فبدلوا نو دوی هغه خبره بدل کړه الله وتوی پاجزه دوی د تکبر او د نخرو په شکل نه نوتل وقالو او اوی دوی په هغه خپل دغه کې بوسو کې دا د دانې نه هغه کم کور تاو نه وي هغه دغه د غنمو د اوربشې نه هغه نو حب حنتوتون غنم مطلب دا دی چې حبتون دانې فی شعرتن په خپل بوسو کې دې نسخه کې داسې دي چې حتوتون الله پیغمبر ته وی اوایا د بنی اسرائیل ته يهودو ته چې من کان عدو ول جبرائیل سوک چې وی دشمن د جبرائیل نو په دا خپل دشمنی کې د دې مرشي ولی جبرائیل دا قران په خپل اډر راوړی دی کدا الله په حکم راوړی دی وقال اکرمه اکرمه وی دا مشهوری ملکی دی جبرائیل میکائیل اسرافیل د دې معنی کوي چې د جبرئیل سمانه د میکائیل سمانه او د اسرافیل سمانه نو تاسو ته به وایي جبرائیل دې کې دوه ټکي دي یو دی جب جبرا یو دی جبر جبر یو دی میکون میکائیل کې میکون او بل په اسرافیل کې صرفون دی صرف صرف د دې درې واړو معنا ده بنده جبر به هم بنده ته وي په عبراني ژبه کې او میکون هم بنده ته وي او دا صرف صرفه دام بنده ته وي او ایل په عربه په عبراني ژبه کې الله ته وي نو جبرائیل عبد الله معنا شو اسرافیل عبدالله میکائیل عبدالله نو تاسو ته وای جبرون جبر چې دا د جبريل دغه د یو ټکی دی او ومیکون او بل میک چې دا د میکائیل یو ټکی دی وسریفه او وسرافه او سراف د دې معنی څه ده د دې درې واړو معنی عبد په عربی کې د دې معنی د بنده په عبرانی کې وته دا جبر یا میکو او یا اسراف اسرافی وی او د ایل معنی څه ده الله د ایل معنا ده الله نو مطلب شو جبرائیل عبد الله میکائیل عبد الله اسرافیل عبد الله حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال سمع قال سمع عبد الله بن السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړ چې هجرت وکړ عبد الله ابن سلام په خپل باغ کې پاس کجوري ته ختلې دي اوس کجوري را شوکي چې چا وته خبر وکړ چې دقه سي یو کس راغلی دی د مدینه د مکه نه مدینه ته او وی چې زه پیغمبرم او د په زور وی الله اکبر د خوشاله نه مور وسره ناسه د ویه بچیا که د موسی علی السلام نامه ذکر شوی وی دونه په زور به نه ویلې دا تا ولی وی وی مور غږ مکوه دا هغه پیغمبر دی چې حضرت موسی علی السلام د د پیشمګویی کړی ده نو بس دا ارسه پریخودل دا شوکول او ارس باغ هم دقه سراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خامخ دا تیر شوی دی قال حضرت انس وی سمع عبد الله ابن سلام ووریدو عبد الله ابن سلام دا د يهودو لوی عالمو د ووریدو سی ووریدو بقدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل د رسول الله چې دقه سه د مکې نه رسول الله مدینه ته راغی وهو او د عبد الله ابن سلام چې دی فی ارض دا په خپل ځمکه کې او یخترفو میوه را شو کولی اوس اونې ته ختلې دی کجوري را شو کوي وهو فی ارض او هغه په خپل ځمکه کې یخترفو میوې را شکولې چې دی چا ول هغه سړی ول خبر ورکو فاتن نبی صلی الله علیه وسلم نو دی راغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې پیغمبر اسلام ته راغې پیغمبر سم دغه وخت کې بیان کړي اطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام دا بیان کړي چې راغې دلته خو نشته مخکې تاسو ویلیو چې د مخ ته مې ولا وروکتل ما وی په خدای قسم چې دا خو د پیغمبر مخ دی دا خو د دروغجنو خلکو مخ نه دی بیا کیناستم یو څو سوال مې ته وکړو فقال حضرت عبد الله ابن سلام وی رسول الله ته وی انی سائلک یقینا ز سوال کون کې مستانه عن ثلاث د درې خبرو حضرت د یو درې خبرو پوښتنه ده نکوم لا يعلمهن چې نه دی عالم په دې درې واړو خبرو الا نبی مگر پیغمبر اکمی خبری دی فما اول اشرات الساعه نمبر 1 د قیامت په غټو نخو کې پیل نه حکمه یو ده فما اول اشرات الساعه نو صدا هغه اوله د غټو نخو د قیامت د قیامت په غټو نخو کې د ټولو نه اوله نخه څه ده چې هغه موجوده شي نو موږ وایي وای قیامت را نږدې شو یو سوال ده او دا مسلمانان چې جنت ته لاړ شي د میدان حشر نه نو اول به پې الله څه خوري ملمستیا کې به الله ولا څه ورکوي وما اول طعام اهل الجنه او څه دی اول خوراک د جنتیانو څه دی اول خوراک د جنتیانو دو شو دریم سوال کوي کله دا ماشوم پرنګ او شکل کې پلار تر لاړ شي تاسو به کتلی کله ماشوم پرنګ او شکل کې مور ته لاړ شي دا ولی دا پلار ته ولی زی او کله مور ته ولی زی د دې وجه څه ده وما ينزع الولد نزع ينزع من دي راخکل او سدي وما او سشه دي ينزع الولد چې راکاږي بچي الى ابيه خپل پلار ته او د پلار هم شکلی دا څه شی دی او الی امه یا مور ته راکاږي کله نه کله ماشوم د مور هم شکل شي کله د پلار هم شکل شي دا کم شی دی چې دا ماشوم راوالی او د پلار هم شکل کی یا ماشوم راوالی د مور هم شکل کی دا درې سوال ده نه کوم د قیامت په غټو نخو کې پیل نه حکمه ده دویمه دا ده چې په ورځ د قیامت چې الله جنت ته جنتیان داخل کړي نو د جنتیانو پیله خوراک بسي او بل دا دی چې هغه څه شی دی چې ماشوم کله پلار ته مشابه کی او کله د مور سره مشابه کی خیر رسول الله جواب ورکوي اوس جبريل راغی راته وی قال رسول الله وتوي اخبرني بهن خبر را کماتا په جواب د دې درې واړو خبرو جبريل او جبريل انفن اوس اوس راته خبر راکو نو هغه تعجب کوي عبد الله ابن سلام جبريل نو قال عبد الله ابن سلام د تعجب د وجنه وی چې جبريل جبريل دل خبر درکو نو قال رسول الله وتوي ولي نعم او کنه څه چللی جبريل لاله راکو د دوی به د يهودو د حضرت جبريل نه ډېر سخت نفرت کیږي قال عبد الله ابن رسول الله سلام وتوي نعم او نو قال عبد الله ابن سلام وی چې دا خو زمونږ دشمن دی ځکه دغه شی دی عدو اليهود دا خو دشمن د يهودو دی من الملائکه په ملائکو کې وراغ دراغ کنه قل من کان عدو لجبريل څوک چې دشمن وي د جبريل معلوميږي چې يهود د حضرت جبريل سره دشمني ساتي نو فقرأ رسول الله اولست ورته هذه الآية دا آيات چې من کان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك تاسو بسوالو کې چې حضرت جبريل د يهودو ولې دشمن دی نو چې تاسو د يهودو نه تاسو کې صحابه او بکر نه کله د يهودو نه تاسو کو چې لکه تاسو د جبريل سره د دشمنی ولې کوي نو دی بداوی یو وجه بيداوي چې دې زمونږ رازونه رسول الله ته وروړي مونږ چې سره چرته د پیغمبر خلاف مشوره وکړو دا جبريل ولګي زمونږ هغه پټې خبرې دغه ته راوړي پیغمبر ته ځکه مو سره دغه دی دویمه وجه د غټې دشمنۍ دا ده چې مونږ ته یو خپل پیغمبر وي چې دغسې په بابل ښار کې چې کوم بې دغه دی د بخت نصر هغه بخت نصر به باچا شي او دی به بیا فوجونه راولي او په بیت, بیت المقدس باندې به حمله وکړي دا د بیت المقدس جومات بروان دا خاریه بروانه کی نو موږ واپس یو سړی ولېږو چې منډه دا د بخت نصر مړ کې په نوجوانۍ کې هغه جبريل ولګېد زمونږ نه دغه کو زمونږ سړی نه وساته بچ کو نو ځکه زمونږ دشمن دی بل چې څومره عذابونه راغلي دي دا دغه وروړي دي د الله د طرف نه جبريل عليه الصلاه والسلام وروړي دي خدا یو سوال خوش درې سوال له وکړو نو اما اول اشراط الساعه ارچه اول دا غلو یو نه خو د قیامت دی نو هغه دا دی دا عراق نه دی د دې عراق نه به یور روان شي دا سه اوګدور به او دا خلک به په مخه کړي داسې دی په مخ داسې مغرب پلو دا اور برستوي خلک به مخکې وي چې چرته هغوی د مکه دا اور به میساریږي چې چرته هغوی شپه کوي غلې غلې به ورپسې ورځي لکه هغه مړزانو والا چې مړز نیسي داسې به ورپسې روان وي دا اور دا به اوله نښه د دې چې بس قیامت را روان دی فنارون دا اور دی تحشر الناس دا براج شړی خلق من المشرق د مشرق نه ال المغرب مغرب ته دا پوره تفصیل براشي رست دویم سوال دا چې جنت ته مؤمنان لاړ شي نو پیله خوراک به سي و اما اول طعام او ارچ اول خوراک دی یاکلوه اهل الجنه چې خوري باغې له جنتیان نو اول خوراک څه دی ینه نه ده د ینې سره دونه ټوټی ځان له داسې ځوړندی دی دقه ټوټه دا روره ډیره طاقتوره می او دا ډیره خوندوره می خلک وایي چې کم سړی شمکور شمکوري بیماری پی نو دا د ینې دا ټوټه نه ده دا ول خلک دم کې ورکوي ځکه دې کې طاقت زیات دی او خوږم ډیری دقه د ینې دا کم زیاته ټوکړه چې ده چې دا ماوې بې اندازیم خوږه ده او ډیره فایده منه ده دا به خوراکي اول ځل نو ام و اما اول طعام او هر چې اول خوراک دی یا کلوه چې خوري هغیله اهل الجنت اهل جنت فزیادتو کبد حوتن دا با غزیات ټوکړی د جیګر د مئی بیا مئی شو او د مئی بیا ینه شو نو خدای خبر چا به سونه خکولی او بیا داغه په ینه کې غزیات ټوټه آغا دا دو شو دریمه مسله تاسو وی ماشوم څه شی پلار ته بوزي او مشابه کوي یا ماشوم څه شی مور ته بوزي او مداغه مشابه کوي کله چې خز او خاون سره یو ځای شي کوروالی کی او د چا اوبه مخکې شوې بچې به هغه ته ځي که د سړي اوبه مخکې شوې د ښځې رستو وي ماشوم دغه ته ځي پلار ته او که د ښځې اوبه مخکې شوې او د سړي رستو وي او د دې نه بچې پیدا شو نو بچې دغه ته ځي مور ته و اذا سبق ما الرجل کله چې روان دي شي او بد سړی ما المرأه په اوبو د خزه د سړی اوبه چې د سړی نه وزي دا روان دي شي په اوبو د خزه نو نزع الولد راکاږي بچي دا ځان ته راکاږي بچي بیا د پلار هم شکلی و اذا سبق ماء المرأه او کله چې وړاندې شي اوبه د ښځې په سړي نو نزعت دا ښځه راکاږي خپل ځان ته به چې د ښځې اوبه وي که نی د جما په وخت کې د خزې نه اوبه ځي که نه دې ځای نه معلومیږي چې د خزې اوبه موجوده ډاکټران وایي د خزې اوبه ني خزه چې کله پاکه شي د دې پر رحم کې د الله په قدرت لکه د انډې په شکل داسې دغی انډې شکل دا اوبه د سړی چې په دغه انډه ورشي داغه خاص طریقه ده نو د دینه بیا بچی جوړ شي دا انډه وی وی وی چې کله د دې د حیض بیماری راځي ټک هغه وچوي دا ګن بلاته بیا را رواني نو دوی ویل زمونږ ډاکټران موجوده وخت کې چې د خزې د غني اوبه نی دا ټولی د سړی خو د دې ځنه معلومه شو چې نه د ښځې هم دغه وي اوبه وي که وړاندې شي اوبه د سړي په اوبو د ښځې دا یو صورت وړاندې شي اوبه د ښځې په اوبو د سړي باندې دا درې واړه خبرې عبدالله ابن سلام ته ګورې په تورات کې معلومې وي خو د امتحان په تور باندې د رسول الله نه تپوس کوي نو قال عبد الله ابن سلام وی اشهد زګوي کوم الله اله الا الله چې نشته د معبود بر حق مگر یو الله دی و اشهد زګوي کوم انک چې یقینا ته چې حضرت رسول الله د الله رسول دا وایی بیا څه وایی وی حضرت زما دا قوم نه دی ډیر تهمت لګونکي دی یا رسول الله اے دا الله پیغمبره ان اليهود یقینا یهود چدی قوم بهتن دا یو قوم دی ډیر تهمت لګونکي دی دا په خلکو تهمتونه لګوي که اوس دوی خبر شي که نه چې عبدالله ابن سلام ایمان راوړو نو دوی به په ما باندې تهمتونه لګوي یقینا دا یهود چې دی قوم بهتون دا دی قوم تهمت لګونکي و انهم او دا یهود چې دی یعلمو که چېرې دوی خبر شو به اسلامي زما په اسلام راوړلو قبل ان تسألهم مخکې د هغې نه چې ته د دوی نه تپوس وکړې په کارو چې ته د دوی نه د یو څو خبرو تپوس وکړي خو که د تپوس نه مخکې دوی خبر شو نو یبهتوني هغوی به په ما تهمت لګوي یبهتوني هغوی به په ما تهمت لګوي چې د پلارم بېکاره و دام بېکاره دی دا به کوي وی صاحب دوی راو غواړه زه به دلته پټ ناستم او زما په باره کې تی پوښتنه وکړه چې عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی فجاءت اليهود رال اليهود رسول الله تا اوس عبد الله ابن سلام دلته پټ ناشته کوټه کې فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی يهودو ته وی چې و يهودو ايو رجل څنګه سړی دی عبد الله عبد الله فیکم پتاسو کې يهودو د عبد الله ابن سلام پتاسو کې څنګه سړی دی دوی لا خبر نه دی چې د ایمان راوړی دی نو قالو هغوی ورته جواب کې وویل چې حضرت پوښتنه مه کوه خیرونه هغه بهتر دی زمونږ نه حضرت په موږ غون قوم کې دا زمونږ ټولو نه بهتر دی دیم بهتر دی او د ده پلارم وابنو خیرنا او دا زوی دی دا هغه سړی چې هغه زمونږ نه بهتر دی وسیدنا او دی زمونږ سردار دی وابن سیدنا او دی زوی دی د سردار زمونږ د د پلارم زمونږ سردارو دیم زمونږ سردار دی د د پلارم په مونږ کې بهتر او دیم په مونږ کې بهتر دی وای خاک عبد الله ابن سلام ایمان راوړ نو بیا به تاسو راوړې وی خدای دې نه کی چې هغه ایمان وروړي نو قال رسول الله وتوي ارئیتم خبر راکې مالا ان اسلم عبد الله ابن سلام که اسلام راوړ عبد الله ابن سلام تاسو براوړې فقالو يهود وي اعاذه الله او دې ساتي غل الله من ذالک د دینه خدای دې نه کی شغه د پلار او د نکلار پری دي چې دې کې په دغه روت عبد الله ابن سلام فخرج عبد الله نروت عبد الله او فقال وی وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله چې دی وی او دی خلکو غوبل جوړ کو فقالو نو دی يهودو وی شرنا دا بدترین زمنګ دی وابن شرن او دا زوی دی د بدترین زمونږه دی په خپل هم په مونږ کې بد د بدو نه بد دی او د د پلار هم زمونږ نه په بدو کې بد دی فانتقصوه نو هغوی بیان که نقصان د ده نو قال عبدالله ابن سلام وی حضرت او دی قتل ما د تنوي چې دا خلک تهمت په خلکو لګي نو قال عبد الله ابن سلام وی فهذا الذي حضرت دا هغه خبره ده كنت اخاف چې زته یریدلم یا رسول الله اې د الله رسوله خ بیا د بل زیدغه کوي ما ننسخ من آیت او ننسها ما ننسخ په دې شرط چې مونږه منسوخ کو یو آیت او ننسها یې زه د مؤمنانو نه هیر کما نو نه اته بخیر منها مونږ راتلکو په بهتر داغه نسخه نون سین خې په عربی ژبه کې د نسخې دوه معنی راځي یو د دې معنی راځي النقل والتحویل د یو ځای نه بل ځای ته یو شی نقل کول دې تم نسخه وي طالبان چې کینی کنه او د استاد یو طالب د استاد تقریر لیکلی په کاپی کې نو دا بلم ورته طالب کینی نو دا غاغه طالب نه را دغه را نکل کی نو خلق سوی نسخت الكتابه کتاب مې د هغه نه را نقل کو د نسخ معنا یو راځي نقل یو د نسخ معنا راځي الازاله لری کول خلق سوی نسخات الشمس الظل نور سوري لری کو دلته سوري دی خو لږ رستو ګوره د انور بولوګي د سوري بلری کی نو د نسخ یو معنا ده لری کول په شریعت کې په شریعت کې نسخ ستا وی بیان د انتها بیان د انتها د مودې د عبادت په یو آیات یو آیات تی هغه تلاوت تاسو کوي د عبادت تی یو آیات ته تاسو پاغه عمل کوي عبادت ته نو نسخ دا دی چې بس اوس د دې باندې عمل کولو چې کم دغه ختم شو یې تلاوت مکوي بس ختم شو یا په عمل مکوي ختم شو دا به د رسول الله زمانه کې اوس نسخه نشته نو وی ما ننسخ په دې شرط چې مونږه منسوخ کو من آیت یو آیت او ننسها یا مونږه غا ایر کو د خلقونه صحابه کرام دی چې الله ته منظور و چې دا صورت ته بالکل د دنیا نه لاړ شي ماښام به ورته یاد و چې سحر به شو د ټولو سینو نه به دغه شوی و لرې شوی به نو نأتي بخیر منها او مثلها وای اه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغه ندی حضرت ابي ابن كعب هغه د نسخ قائل نو هغه وای ما چې د رسول الله نه سوري دلی دي بس هغه به زه تلاوت هم کوم او په هغې به زه عمل هم کوم هغه ما وی د نسخ قائل نو عمر صاحب وی ابی ابن کعب ډیره لوی هستی ده خو دا یو خبره نه منو چې دی وی دغه نشته دی نسخه دا نشته قال عبد الله ابن عباس وی چې قال عمر حضرت عمر وی چې ټیک ده چې اقراونه دا د رسول الله الفاظ دي ډیر خیسته لستونکې د قرآن په مونږ کې اوبیون هغه اوبی دی اوبی ابن کعب نه دی سید پاتې شو کم ځای پاتې شو امید ګوره څنګه شه ها خیال کوي کنه اقراونا خیسته لستون کې د قران په مونږ کې ابین هغه ابی ابن کعب دی و اقضانا او خیسته فیصله کون کې په من کې علی یون غالی دی علی چې د لانجو کمی فیصله کوي کنه نو دونه بل سړی نشي کولی ټیک د شوبی ابن کعب د قران په تلاوت کې ډیر خیسته تلاوت کوي خدا یو خبره مونږ نه منو چې هغه وی نسخه نشته و انا لندعو او یقینا مونږ پریدو من قول ابینا هغه وینا د ابی د ابی صاحب دا وینا مونږ پریدو چې را نسخه نشته وزاکا او دا خبره عمر صاحب ولی کوله هغه دا و چې ان ابیا ابی چې دی یقول هغوی به وی لا ادع شیئا زه به پرې ندم یو شی سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما اوریدلی د پیغمبر علی السلام نه د بدا پرې ندم د بداوی حضرت عمر وی ټیک د دې خدا وی خو بل طرف ته الله قران کې سوی وقد قال الله او حال دا دی چې الله وی ما ننسخ من آیت او ننسیها معلومیږي نسخه شته نسخه په درې قسمه وي یو داسې نسخه وي چې الفاظ لري شي خو معنا نی لري معنا وي لکه قرآن مجید کې مخکې داسې و الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما شادی شده سړی شادی شده خزا چې زنا وکي فرجموهما هغه پکانو باندې دغه کې وله اوس دا الفاظ قران کې نشته دا الفاظ دغه شوی دي منسوخ شوی دي خو معنی منسوخ نه ده حکم مغه سي چلیږي دا غلی چې نسخه د معنی راغلی الفاظ نی راغلی کله نا کله داسي چې الفاظ موجودي خو معنا منسوخی معنا اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين الک چې سړی ته مرګ راغی د ځنکدن په وخت کې پکارو چې د مور او پلار ته وصیتو کی خپل اقرباو ته وصیت وکي دا دغه دی خورستو حکم راغی الا لا وصیت للوارث الک خبر شي ګوري وارث له وصیت سي نه دی دلته الفاظ قران شته خو حکم منسوخ دی یا الفاظ او دغه غون منسوخی لکه حضرت عائشہ بی بی وی چی سوره احزاب دا دومره اوږدو دومره لکه د سوره بقره عمره خو هغه دغه شو یا یو ځای کې راځي عشر رضعات یحرمنا مخکې حکم داسې و چې لزل ماشوم د ښځې تیوروي نو رضا پی ثابتیږي بیا غ منسوخ شنو بیا دی خمس رضاعاتن پنځه ځلې چوروي نو بیا غم منسوخ شو الفاظ منسوخ شو هغه معنا منسوخه شو بیا حکم دار هغه چې امهاتکم الذی اردوانکم بس چې تاسو مور د مطلق ته درک یو ساس کې دل درک ام حرمت راغی وقالو اوی دی کافرو اتخذ الله ولدا الله نیولی دی د خپل ځان د پار اولاد یهودو به وی عزیر ابن الله عزیر د الله زوی دی عیسیانو به وی عیسی ابن الله عیسی د الله زوی دی د عربو بعضو مشرکانو به وی الملائکه بنات الله ملائکه د الله لوریانی دی دا دغه شو نو وی سبحانه پاکي وایو الله له حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس وی هغه د رسول الله نه نقل کوي دا حدیث قدسی دی قال رسول الله وی چې قال الله الله وی کذبني ابن آدم دروغجن وایی ماته بنی آدم چې الله ته دروغ وې دروغجن وای ماته بنی آدم ولم یکن له ذالک او ندی لایق د دې بنی آدم د پاره دا خبره د بنی آدم سره دا ندی لایق چې هغه د الله باره کې وای دا دروغ وای و شتمنی او کنزل کوي ماته بنیادم لاندې لیکي کنزل څه ته وایي کنزل دې ته وایي چې یو انسان په داسې صفتونو یادې چې په هغې کې د هغه کمې او د هغه عیبي نو کنزل کوي ماته بنیادم ولم یکن له ذالک او ندی لایق دله ده دا زمونږ زمیدار نه دی کینه د خری د خر زویه یا د خری زویه نو الکه شغه ته د خری زوی وینو دا د هغه عیب دی کنه دی کله وته وی کینه مړه د سپی زویه نو د سپی زوی صفت ته چوک نو دا د هغه عیب دی کنه دی کنزل شو نو ماته دروغجن وی بنی آدم دل لایق نری دا خبره ماته کنزل کوي بنی آدم بنی آدم لدا لایق نری چې دی ماته کنزلو کی فاما تکذیبه هر چې دروغجن ویل دی دغه ایا یا ماته نو هغه کم دی فیسعمو هغه دا دی چې دی داوه کوي انی لا اقدرو چې زه قدرت نه لرم ان اعیده چې زه دوباره دی بیا پیدا کم کما کان لکه چې څنګه مخکې و الله وی لکه چې څنګه می اول پیدا کړي دسې به دی دوباره بیا پیدا کم کما بدأنا نعیده اول مرت نعیده لکه څنګه چې می اول پیدا کړي دوباره به دی بیا پیدا کم دی وی نه الله دوباره بیا نشي پیدا کولی نو دا خو الله وی زه کوم او ته وی نه نیکی نو دا خو الله ته دروغجن ویل شو فیزعم هغه دا دی چې دی دعوه کوي انی لا اقدرو چې زه قدرت نه لرم ان اعیده چې زه دوباره دی پیدا کم کما کان لکه څنګه چې مخکې و اما شتمه او هر چې کنزل لید د ایا یماتا نو کنزل سدی فقوله هغه دا وینا د د بنیا فقوله هغه دا وینا د د بنی ادم چې دې سوی مال اولاد ثابتې لی ولدون چې مال اولاد دی وی پلانی د الله بچی دی او پلانی د الله بچی دی دا اوس د الله د شان کمی دی الکه الله هو ولم یکن له کفوا احد د الله سیال څوک نشته داغه مثل څوک نشته او ته بچی دی نو بچی خو د پلار د غي مثلی ها بیا دی دوس دی روست تلی دی بیا پشارار واتخذو من مقام ابراهیم مصلا حشت چې لار شي عمره له خیر سره لار شي او طواف وکي و چکر وه د عمره نو خیر سره د و چکر په سرستو د مقام ابراهیم سره خوشه دغلت دو رکعات منځو کې دا دوه رکعاته موز واجبون دا سره واجب دی ښه دا به د نفل نیت نه تړی نیت مې وکړ د زړه د خلاصه دوه رکعاته واجب به وایې نفل به نه وایې دا واجبون دی نو واتخذو تاسو ونیسئ من مقام ابراهیم په خوا د مقام ابراهیم کې مصلا زید منځو مقام ابراهیم زه د ادریدو د ابراهیم د دې نه څه شی مراد دی ځینې خلک وایي الحرم دا ټول حرم دا مقام ابراهیم دی څوک وایي نه المسجدو دا تس جماعت دا دی تس جماعت لیکن خکل دا ده چې نه نتی غون حرم مراد دی نه ته غون جماعت مراد دی بلکې خاص هغه ځای ته مراد دی چې تاسو ته اوس مقام ابراهیم وایې تیګه ده او پنجره ته تاو ده دقه ځای هلکه د دغه مقام ابراهیم خوشه دوه رکاته دغه وکې که نږدې موقع وه نږدې وکې که نږدې نه وه لانجې مه جوړوئ چې چاته ګورې تکلیف نی هغلته ودرېږه که هغلته نی هغلته ودرېږه ښه کلاو ځای دی که نی هغلته ودرېږه وکړه مونځ نو اونیسه د مقام ابراهیم سره مسلم ځای د مانځه خ و اس جعلنا البيت مصابتا للناس را یاد کې هغه وخت چې مونږه وګرځاو بیت الله مصابتا زید بیا بیا راتلو للناس د پاره د خلکو د مصابه معنی کوي یسوبونا صاب یسوب معنی دی بیا بیا راتلل معنی یې کوي یرجعون نو مونږ وګرځاو دا دغه دا بیت الله مسابتن زی د بیا بیا راتلو خکلی نه خکلی زی ته لاړ شي خو بیا اړه نه غواړي چې ملګری د ته وي زی چې لاړ شو وی مړه بس ما غه کتلې دی خدا حرام نه دی دی له چې لاړ شي نو دونه مینه به دی نی او چې ورشي نو دویم ځل به بیا زیاتې چې بیا ورشي بیا به د دویم ځل زیاتې بیا به د دریم ځل زیاتې چې سونه ورځي هغه به دغه کیږي خ حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال انس وی چې قال قال عمر حضرت عمر وی وافقت الله ما موافقت کړی د الله سره فی سلاسن پدری خبرو کې د الله درې خبرې خوښې وي ما د الله سره موافقت کړی دی دا د عمر صاحب ګوري د ادب خبره ده ښه کني ورنه داسې نه ده اصل کې داسې دی چې زما زړه کې درې خبرې رالې نو الله ما سره موافقت وکړو او ما غدرې خبرو حکم الله راولېږ خدا بی ادبی ده چې زه ویم الله ما سره موافقت وکړو نو بی ادبی ده نو د بی ادبی د ځان بچکولو د پاره څه وی وافقت الله ما د الله سره دغه وکړو موافقت وکړو الله درې حکمونه را نازلېدل غوښتل او دا غدرې واړه حکمونه زما زړه کې را الله زما په خلیم جاری کړو او قال یا دسې وی نو دی که خو مثلا نشته چې وافقنی ربی موافقت کړی زما سره رب فی سلاسن په درې خبرو کې اصل کې دریو کې نه دی ذکر د یو عدد نفی د بل نه کوي څه پنځیش مسلې دي پنځیش چې حضرت عمر وی چې یاره داسې شوی وی الله پاک هماغسې کړي دي هغې کې درې دلته بیانیږي خ هغه دادی پیله قلت ماوی یا رسول الله اے دا الله رسوله حضرت عمر چې راغی عمره له او طواف وکړو نو دا دوه رکعاته مونځ نو نو دی وای ما رسول الله ته وی رکه وسرالل چې کاش چې د دې طواف پس خو مونږ د مقام ابراهیم سره دوه رکعاته مونږ کولې ریاضه که ستاسو خیالي مخکې یو ټکی محدث دا بزرگان نه دي دیندار خلک دوی به د الله حکم نه خبر نی خو د هغه زړه کې هغه مسله وګرځي چې یاره دا خبره داسې وه نو حضرت عمر وایي چې رسول اسلام ته وایي چې یاره کاش چې د تواب پس خو مونږ یو دوه رکعات دغه کولی د مقام ابراهیم سره دوه رکعات مونږ کولی اوس دا د تمنا وا او مقصی الله راولیک حکم خ لو اتخذت مقام ابراهیم کاش چې تا نیولې وي حضرت دا مقام ابراهیم مصلا زید منزو نو فانزل الله الله رولیک واتخذوا من مقام ابراهیم اونی سه د مقام ابراهیم سره مصلا زه د منځو دا حکم راغی دا یو مسله په خوا ستر نوخه خلق به د یو بل کرنه نه وتل خزو به مخ نه پټاو وقلت موي دویما یا رسول الله اې دا الله پیغمبره يدخل عليك رانه نوزي ستا کورته البر نیکان خلق والفاجر او بدکار دا فاسقان فاجران نیکان ټول سازه ته راځي دلته بیبیان محترم یغوی ویني فلو امرت امهات المؤمنین کشرتا امر کړی وي د موریانو د مؤمنانو ته د خپل بیبیانو ته بل حجاب د پردې چې تاسو د پردو سړو نه پرده کوئ نو دا به ډېره ښه وي همدقسې فانزل الله الله راولېږ آیت الحجاب آیت د پردې یوازې بیبیانو له نه ټولو مسلمانانو ښځو لپاره پردې حکم راغی دا د زړه کې رااله الله د سره غک دریمه مسله قال دغه وی عمر وبلغني رو رسید ماتا معاتبت النبی صلی الله علیه وسلم زورنا ورکول د پیغمبر علی السلام بعض نسائه بعض بیبیانو داغتا څه بعضې بیبیانو څه مطالبه د رسول الله نه کوله خو هغه مطالبه غیر مناسب وه نو رسول الله دوی له زورنه ورکوله او دوی یې پرېښوې چې بس تاسو له زه نه راځم پاس بالخانه وه هغې کې د دغه شو دا د دې لپاره چې لږ دوی له زورونه ورشي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی زورونه ورکړه بعضی بیبیانو د پیغمبر ته نو دی وی زما وار خطا شو چې پیغمبر ته ګوره او هغه بیبیانو له زورونه ورکوي نو دا خو به دا بیبیانې غرق شي چې دی ولا سورونه ور کوي نو ورلم اول می خپل لور ته خبره وکړه بیا می د نورو ته خبره وکړه فدخلت علیهن زه ورننه وتم دی بی بیانو ته او قلت ما وتوی چې ان انتهیتن که چېرې تاسو د دې بیا د بینه منې شوې خو فبها ډیره ښه ده او که منه نه شوې نو او لیبدن الله رسوله یا به په بدل کې الله ورکي خپل رسول ته خیرا خکلی بی بیانی من کن نستاسونه سمې شی بی ادبی مکوئ او که بی ادبی کوئ الله پاک به ولګي ستاسو نه به دی پیغمبر ته خکلی بی بیانی ورکی تاسو به طلاقی کی نو بیا به سکوی خیر یوی ته ورلم بل ته ورلم هغوی غوږی خیو خو چې دی یا ام سلمه ده او یا زینب د دې کې دوو کې چې زه یوې ته رالم هغوی باندې زما دا خبره بده ولګېده نو زه یې ورټلم ما ته وایي ولې زمونږ خپل خاوند نشته ولې پیغمبر مونږ ته نصیحت نشي کولی چې ته نصیحتونه کوې داسې هم راځي عمره په هر شي کې ته راننوځي نن په دې کې هم راننوتې چې د پیغمبر په بیبیانو کې دغه شي چې نصیحت ورته کوې زه خپل کار کوه مونږ ته که نصیحت کوي دغه به کوي که نه رسول الله خ حتی تر دې پورې اتیتو احدا نسائه چې زرالم یوې د بیبیانو دا غته نا په غوسه شو قالت هغه بیبي وی یا دا زینب وه یا ام سلمه وه چې یا عمرو ای عمره ولی د رسول الله نصیحت مونږ له کافی نه ری شتا ترازی اما فی رسول الله اسلام آیا نشته دی په پیغمبر علی السلام کې ما هغه یعز نساه چې هغه نصیحتو کې خزو ته د پیغمبر علی السلام نصیحت خپل بیبیانو ته دا کافی نه دی چې تم پکې منس کې را للی حتی تایزهن انت تر دې پورې چې ته وته نصیحت کې فانزل الله دا غدرې مدغه دی الله راولېږم دا قزما چې سوي هغه سي الله راولېږم چې عسى ربه قریب ده چې رب د دې پیغمبر ان طلقکن که تاسو بیبیانو طلاق کړی ان یبدله الله به په بدل کې ورکی د ازواجن بیبیانې خیر منکن بهترین استاسونه مسلمات مسلمانانې الآیته وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن عمره